او سو ګوره استاسو د پاره د پاره نو وبو فانبتنا به نزرغنو منګ به پر وبو باندې حدائق باغ چې ذات باجا خاوند تر تازه گئی ما کان لکم ندی مناسب تاسو لرا انتم بیتو چې زرغونه کوي تاسو شجرها یو بوټی دې زمکه لرا ا الہنا اشتره حاجت پر کولو والا سزا الله نه پدې کارونو کې نه اشتر حاجت پر کولو والا سزا الله نه پدې کارونو کې نه نه بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات لري خلقونه نه پويږي اما يجيب المستر اسود چې قبول وکړي دعا دا جس پریشان دعا وغواړي دا غنو یکشف السو او سود چې لري بګي تکلیف له وجالکم خلفاء الارض او بغرزي تاسو لرا جانشین پس مکه کې یو بنلا اشتر حاجت پورا کولو والا سره الله نه قلیل ما تذکرون کم پکم کې پند غلې تاسو اما یهدیکم اسو دې چې لار بسم کې تاسو ته په ظلمات البر پات یرو دو چې ول بحر او دریابون کې مې یرسل الرياح اسو دې چې دالیږي بادونو را بشرن زیره بین ید رحمتي مخکې د خپل مې ربان ځانا ا الہ مع الله آشته دې سره د الله آشته دې بل حاجت پر کول او د سزا الله نه پدې کارونو کې وا پیغمبر ها تو رولې برهانکم دلیل په خپل مدرګارانو ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی وا پیغمبر لا علم نه پوي منا سوچ پاس مان نو زمګو کې الغه پا پټو چې الله به د الله نه او نه پوي دې ایا نه یباسون چې کله به دې پورته کولې شي د خبرونو نه بل تارک علمهم بلکې بیکار دی علم د دې فل اخرت په بدل د اخرت کې بل هم بلکې دی په شکل من هاذ دینا قیامت نه نه بل هم بلکې دی دینا مولان دی وقال الذين كفروا يا کسان چې کفر کړي دي اذا كنا ترابا کلا چې شومنګ مړو وا با نو مبلاران ا ان امن بل مخرجون بیا وکړي شو قبرنا ان ربک لذو فضل علی الناس بشکر افسا خاوند فضل دې په خلکو ولکن اکثرهم لیکن زیاد لري خلقنا لا علم لا شکون شکریا نه ادا کوي وان ربک بشکر افسا لا علم خبوی پاسبانو تو کنو چې پټي صدورم چې نه دی وما وبا یون چې ښکار کوي وما من غائبه فی السماء والارض او نشته پټ برا نخکتای مگر په علم د الله کې ښکارا ان هاذا القران بشک دا قران یقص بیان علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل اکثر لذیذات هغه مثال چې دی فی پای کې مختلف اختلافون خلاف کوي انه بشک دا قران کریم خامخا هدایت او رحمت دې لپاره د مؤمنانو ان ربک بشک رب ذا یقضی فیصله بو کی دې ترمنځ به حکم په خپل حکم او العزیز العلیم الله دې غالب او پویا وایذا وقع القول کله چې واقع شو وینا د عذاب په دی باندې نو اخرجنا رو وباسو موږ دی لره دابتن یو زنده سر د زمکینا تو کلمهم چې خبره بکې دی سرا ان الناس چې بشک خلق کانو پایتون زم لا یقینون چې یقین نه کوي وای یوم نحشر من کل امه فوجا باور چې راپورته وکوم د امت نه یو ټولګه مم مندا چا نه چا تکذیب کوي پایتون زم نو فهم دی ویو جو سب سب کړی حتا تر دې ځا جاو کله چې راشي دی وای بو تعالی اکذبتم بیااتی آیا درو جنواله کړو تاسو په آیاتونو زما ولم تحیتو بها علم او حاتم نو کړی په دې د علم د پوهه اما ذا کنتم تعملون یا کم یو عمل کو تاسو دنیا کې ووقع القول واقع بشوینا د عذاب په دې باندې په سبب دا چې ظلم کړي وو هم دی ولا انتقون خبر نشو کوله سن الله الذي اتقن كل شيء طریقه د الله هغه چې مضبوط کړي ار یو شیر را بشک د الله خبر ده په کار تاسو کوي من جا بالحسنه چا چې راځو کړو په توحید باندې فلهو در پار خیرون بهتر دا غینه بدلرا او هم دی وی من فزعن په کبرات نا په یو مې دین په دارس کې امنون په امن باندې ومن جا بسیئات چا چې راځو کړو په شرک فکبت وجوههم ننسکور بکلی شي مخونه دا غي فنار په اور کې ویل شي حالت زون الا ما کنتم تعملون سزا نشور کولې تاسو ته مگر دا غي تاسو کوم عمل کو دنیا کې انما یقین امرت حکم شوی ما ته ان اعبد چز عبادتکم رب هذه البلده الذی د رب د دې کلی هغه چې حرام کړی چې ساتلې دلرا د بیزتینا عزت اور کړی دی کلی دا وله او خاص الله لرا کل شی نه سیار دار یو شی او مرته حکم شوی ماتا ان کونا چې شم زمین مسلمین د غړه کې خودون کنا الله تا وان اتلو القران ما ته حکم شوی چې زبلول ما قران فمن اهتدا چا چې هدایت حاصل کړو فانما بشک فیض د هدایت د فار د خپل ځان دا ومن ظل سوچ گمراه شنو فقلوا انما انا من المنذرین بشک یم زه د ير ورکوم کنا وایا لاک د حمدونو دی الله زر دې چوب خې تاسو ته آیات دلال خپل د قدرتونو فتعرفون ان و پیجن تاسو هغه لره و ما ربک بغافل عما تعملون دې رفسا نا خبر دا کارونه چې تاسو کوي سورته نا سورته قصص سورت قصص کې دوه حصے وي اول حصہ کې درې سلوي حیاتونه پای کې تفصیلی حالت د حضرت موسی علیه صلوات و سلام د پیدایش دغه دی کنه ها ها دا د چا قانون د هوښیار سړي دا دی چې هغه کسان تس نس کی یو بل ته ملګرتیا کې نه ور کوي ځان له ځان له شي نو هغه ته بیا هغه څه اساني او چې جماعت وي نو دا هغه ختمول ډېر ګران کار دی هوښیار د فرعون بچي اوس هم داسې کوي ونريد غوالو من ان منا چې سانکم من علی الذین باکسانو صدفو جای کمزوری شوی په لرد په وطن کې ونجعلهم او ګرځو من در ائمه مشران ونجعلهم الوارثون او ګرځو من در او سن کې د ملک مصر ونمکل لهم او طاقت ورکړو من در را په لرد دنیا کې ونوریا هارون فرعون و هامان جنودهما او خود ما فرعون ته هامان ته لخر دې دوالو ته منهم دینه اغه مملکت چې دی ته يحذرون يريدل چې موږ نه ودا حکومت والی واوحینا الی ام موسی او ما حکم کړی مور د موسی علی السلام ته ان از چې په اور کوا دی بچتا پیدا خفته کړه چې یریږي ته په دو نفال کې ورته ودل فلیه می فدریاب کې ولا تخافی مې یریږي دې د پاره چې شي د لرا تش دشمنی او حزن او تشغم ان فرعون بشک فرعون او حامان باز خلق دشمنی ځان خپل جوړه کی دا چې کارونه دا چې حالات پیدا کی چې هغه سب دشمنی پوه شو نه به ته ګیله سره کې دشمنی کې دا ټول نه دي ته ګیله سره کې زړه ام موسی د مور د موسی علی السلام فارغه فارغه ان قادر قریب ودا لتبدی بی چې اظهار کړي بی پر خپل بچي وجودا والی لولا اربتنا علی قلبها کوم پټه نه ویلو ګوري دا غي فضل باندې د لپاره چې شیا من المؤمنین یقین کوم ګنا وقالت اوبد لاختی خور دا غته خوشي زده پسې فبصر قتل به قلبی پاغه ان باغس ان جنو من دن لرنا وهم دی بن پوی زای بچی وحرمنا عليه المراجع او حرام کړم بن کړم من په دبانې پيد نور خو من قبل پوها فقال نبي دي هل دلكم على اهل بيت آیا خودنا نکم تاسو ته په یو کور والا باندې یک فولو نوجز موار بشیر دا وهم او دی بلهو در پاره ناسهون د خیر خواونه ارددناه الى امي نو پس کوم دی الى امي خپل مورتا کې دې لپاره تقرر چې یخ شي عین او حسر کې داغي ولا تاسن خفن شي او دې لپاره چې پوه شي دا مور چې بشک دا الله وعده رښتیا ده چې زه ماته واپس کو بچي ولکن اکثرهم لا علمون لیکن زیاد خلکو نه پوهیږي نه ولما کلا بلغا چې ورسره شد مضبوطه او مرتوسته واتینا حکم و علما چې جنگ یې کاو د یو بل سره هاذا من شیاته دا یو د ډلې د دنو هاذا من عدو او دا یو د دشمن د دنو استغاثه الذی من شیاته نو فریاد کو د تا کس چې د ډلې د دنو علی الذی په خلاف دا کس من عدو چا دشمن د دنو ها چو موسی علی السلام دا فرعون ما باندې څه کوي ظلم کوي فوکزه موسی نو سوک ورکو آغا قبطی لرا فرعونی لرا موسی علیہ السلام په تور ادب دا سکه می غلط ظلم کې و ظالم له سوک ورکا ظالم له سزا ورکا او اول ظلم کې فوکزه زخل لو کوی ځان سوک ورکا غل موسی علیہ السلام فقضوا علیه نو فیصله او شفاعه باندې سم سوک یو الله به بس مرګ راوس قال نو موسی علی السلام هاذا من عمل الشیطان دا جګړه تاسو د دوالو دا کار د شیطان دی باز ځان ته خخ پوي وي او دا زما کار دا چې ما سو پر کړه دا چا عمل له ول موسی علی السلام د شیطان نه کار کا نستاسو د دوالو چې زما قوم دی او کو فرعون دی جګړه تاسو د دوالو دا چا کار دی جګړه د چا کار دی ابي جمعات کې د شیطان انه بشکا دا شیطان عدو ان دشمن دی مزلن گمراه کون مخکارا قال نوی موسی علیہ السلام زماره ویني بشکا د چې ما ظلم تو نفس ما کمه او په خپل ځان فاغفلی الله بخنو کې ماتا یو دا یا پرده راولی په ما زما د عمل د فرعون نه پټ کا نو فغفر له نو پرده را وصل الله دا غد په روح المانی معنا کوي پرده را وصل راضی معنا کوي انه هو الغفور الرحیم بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان قال نبی ازما رب ما په سبب دا ایت احسان کا لیا فما فلن نكون چن شمزا زهیرا معاون للمجرمین د پاره د مجرمانو د پاره د مجرمانو فاصبح فی المدینه او ګرځي د پخار کې خائفن یریدون کې او سوګ یریدون کې موسی علیہ السلام یې ترقبو چې انتظار وکاو د الله د امداد ایز الذین غانا کس چې امداد کړو د بلم سے بیگا پر یستصرخه بیا فریاد وکړه بیا په بل ماجیګر بیا د بل فرعونی سره په جګړه او دا هغه قوم ویږي اے موسی علیہ السلام وګوره بیا یې سال کړه مبل قال له نو یغت موسی علیہ السلام انک یقینا انت لغویون تیم شری او مبین خکارا تمر وخت شری نو چې کوم ځای لازم تم شر جوړه لکه چې وجل او تا یو نفس را بل امس بیگا دا سیمه وجنی لکه څنګه چې بیگا دی هغه قبطی وجل او زه بادشاہ کسان په ارض کې ګرځي فورا فرعون ته سره لاله ویجی هغه بیگانه قاتل هم معلوم کا هو موسی علی السلام دی بل چا قتل نه وی ښا کم خروان شو د مدین په طرف لس ورځې سفر شروع کو ولما ارکلا توجه شور سیرت القا مدین په طرف د مدین باندې قال انوی عسا قریب دا ازما ربا رب زما یهدینی چلار بسم کی ماتا روان بکی مال را سوا اسبیل پنی غلار ولما وردا ارکلا شور سیدراغ ابو مدین توجد علی امه من الناس قال علی موسی علیہ السلام ما خطبکما سر حال ساسو د دواړو دو مقصد دې سوال کې یو چې تاسو ګډه ولې واپس کوئ په ګډو بولې نسکئ او دویم چې تاسو ګډه را اوس دینو تاسو پلار یا مشورور نو قال تا فجنکو باندې خلک کار نه کوي په زمانه کې په خودم خلک کار نه کوي قال تا نو دې دوالو لانس کې نو بکوم خپل ګډو را حتا تر دې یو ډیر ریا چې واپس شي ګډبان چې سو پورې دې ګډبنو خپل ګډې نه یو بکړی نو موږ ساروی نو بکو ځکه دې دا بوکړو باسي دا ګډیو بوس کې بیا سخټه مټه پاتې شي نو پای کې زمونږ دا ګډې خړوب شي و او دویم دا ابونا شیخ کبیر کار زمونږ دې بوډا زوړ نو چې ګړې ول او بکړې د لاسو کسو بو کې راوخله په یو کس او د لاسو زونه حرم دی او بکړې موسی عليه السلام د دعا لره ګړې ثم تولا بیا وګرځید ال ذل سوري دې کې کرتا نو قال وی وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ای زما روا یقینا ز اغس تا چې تیرارېږي لیا ما تا من خیرن د سروټې نه فقیر د سما محتاج فقیر ما او الله د د روټي بندوبس کې په کم ځای کې بندوبس وکړه په خو کورنۍ کې ول الله بندوبس کړي د خوراک ځکه د کې اخلاص او الله په صحیح خلکو راړی په صحیح خلکو ملګرتیا کې ودرېږي د صحیح خلکو خوراک ته نصیب کړي چې زی زی د صحیح خلکو خوراک کوا د فاسقانو د فاجرانو د سپورو خوراک مکوا ها لیجزی کاج رما سکه تلنا فلما کل جاو چراغ موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام تو قص صالح قصص او بیان یو کو په شعیب علیہ السلام بیان د خپل حالت قال نیوی شعیب علیہ السلام لا تخف مې یریګا نجو تخلاص شو من قوم ظالمین قوم ظالمان معلومه دا شو چې په دغه ملک د فرعون حکومت نه چلی دا بس قال نبی شعیب علیہ السلام ما سلام منذری کوا بشک از اوری دو غالم ان ان کې حقا چې په نکاح در کم تعالی را احد ابن تیا یو د دې دو جنکو زما هاتین چې دادی نن مزدور لا غریب له سوخ په لور او خور ورګي وې مړه زه بدل ور کوم خو زما مزدور کار دی خبر دی او پیغمبر دې داغه سره مزدوری کوي او خپل لور لا په نکاح کوي علا پدې شر انت اجرنی چوجرت والے مزدوری والے ته زمانہ سمانی حجج اتکالا اتکالا زمانہ مزدوری والا نو صاحب ډیر سوجي بیا په خزم ساتلې شي دا نه چې تما سم مزدوری کا وا ازبدلا خزر کوم وعین اتمم تان کو تا پورا کړو عشر لسن فمن اندې کا دا ستاسو طرف نه دی او ما اوریزونو وارم چې سختي حکم پتا ستجدنی زر دې ته وما اومي ان شاء الله خدا الله خو غشي من الصالحين د نیکانونا قال ان موسی عليه السلام ذالک بیني و بینک دا واده شو زما او ستا منس کې ايام الاجلين کوم دو دو نیټونا قضې ته شما پورا کړو به جاته هما الله پاکا چې زوی مکیل ذمہوار دی فلما قضا موسی الاجل کله چې پورا کړ موسی عليه السلام نیټه لړا لس کالا من الشجر د اوننا ایا موسی اے موسی علیہ السلام انی بشک ذو ان الله ذا لایما رب العالمین چې پون کې د مخلوقات وانا القیاساک او غرد واخ خپل امثال ارکلا شوی اولی د دې امثال را تحت ذو چې خو زید را کان نا گویا کتاب جان نه لري مار دې نو زه یریږم چې ما ملک یو مسله و پاتې شي او ورور زما هارون علی السلام هو افسه او دا ډیر فصیح دی زمانہ په جبا فارسله معیا نو الیګه دلله ما سره رد ان معاون یصدقنی چې دې په تصدیق کوي زما انی بشک ذا خاف یریګم ایو کذبون چې زما باندې تکذیب کوي ونجعل لكما صوت دا خبره به زما په دې ځای یا ساتي چې په درس کې ماته مولانا صاحب دا خبره کړې و ته پوسو کړه دنا ته پوسو کړه دنا ته پوسو کړه دنا بیا موږ جدا کی پوه شو کنه چې لور شي چالا کړو منګه پیړې اولنې دا دلایل او کفار د خلکو هدایت او رحمت د خامخا چې دا خلک یا تذکرون نشاط او پن قبول کی وما كنت بجانب الغربي او نوې ته پیغمبره په طرف د مغربي کوی تور اذ قضینا کله چې حکم کاو ما الی موسی الامر موسی علی السلام ته دا حکم وما كنت او نوې ته من الشاهدین د گواهان نوې موجودونه ولی نه را لګو تا مونږ ته یو پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږ ته بيداری کړو استاد حکمونو ونکون من المؤمنین او شی وی مونږ د یقین کوونکو نه فلما کدا جاءهم الحق چراغ دیت حق من عندنا طرف زمونږ نه وای دی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولی نشی را کول کوله په شان دا چې ورکړې شو موسی علی السلام ته معجزې اولم یکفرو ول کفر نه کوي د پاس معجزو او تیا چور کړی شو موسی علی السلام ته من قبل بوخان وای د سحرانه دا دوړه جادوګر دي دا ظاهرا چې امداد کوي د یو بل وقالو وای د ان بشکم بكل فار یو باندې انکار کوونکو وایا پیغمبر فاتو بکتاب من عند الله راتو کی په یو کتاب د طرف د الله نه هو اهدا چاغه ډیر پیدا ایت منهم عدد د دوارونه اتبعو جز تابعداري حکم داغه ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی فایل لم یستجیبو نو کوئی جواب د نکو پیغمبر تا تن فالم پوشا انما یتبعون واهم بشک د تابع کیږي د خپل خواهشاتو ومن ازل سو د ډیر گمراه مې مندا چانه اتباع چې تابعداري کړی او د خپل خواهش بغیر هدن بغیر د هدایت من الله طرف د الله نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله توفیق نور به قوم ظالمانو ته ولقد وصلنا لهم القول تاکي بیان کړي موږ دې ته وینا خامخا رسول یو موږ دې ته قول قران خامخا چې دې نصيحت او پن قبول کړي الذين كسانا تناهم الكتاب چور کړي موږ دې فهم دې کتاب من قبل مخکې ردین هم دې به په دې باندې یقین کوي وایذا یتل علیهم کلا چې لوستي شي په دې باندې نو وای دی آمنا من ایمان اورې به په دې کتاب انه الحق بشک دا قران دې رښتیا مې ربنا د طرف درو زمنا ان كنا بشک من غيو من قبل هی مخکې دراتو د قران نا مسلمین تابعدار اولائک دا کسان یو تونه ورپکې چې دې اجرهم اجر د دې مرزتین دوه کرته بما صبرو په سبب دا چې دې صبر کړي وو يدرون الحسنتا سيا او د فقې دې په بیان د نیکو باندې شرک لرا او مما په توحید شرک او دا مال نه شور کړي موږ دې ته یون فقون خاص کړي د الله په لار کې وایذا سمع الله واکل چې واوري دې باطل خبره اعرض دې راس کې انو دا نه وای دې لنا اعمالنا موږ په بدلې د اعمال زمونږ دې ولکم اعمالکم تاسو د پاره سزا ده من تاسو دا سلام علیکم سلام دی پتا سلا نبتغل جاهلین نلټو منګا صحبت او ملګرتیا د جاهلانو انک یقینا ته لا تهدی من احببتا ته توفیق ته هدایت نشو کولای هغه چا د چستا او سره مینه ده ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله توفیق ورکړي هغه چا ته چخوږي شي او هو عالم او الله خپويږي په لار منځم کو او وای دی ان تابع الهدى کوم تابع دارو کو د هدایت ما کتا سرا کوم تابع شو د سنتو پیغمبر تا سرا نو تخطف من ارضنا نو وا بنو لشو من د خپل اسم کنا او لم نمکل لهم حرما آیا زین ور کړه من دیر را حرم کې امنن زید امن یجبایله سمرات کل شین چې رولې شي هغه ته میوه د ار یو شي د رزق دې ملتنا طرف زمنګنا موږ ته ارشه پاتې کی وما کان ربک ان د رب سامو د کل قرا هلاکون کې د کلی حتا ته دی باسا چوری کی په امه هم اندای کی استاد چلولی په دای باندې زمنګ آیاتونو ما کنا نو موږ موږ کل قرا هلاکون کې د کلو الا واهلها ظالم مگر چې وی اهل دا غي ظالمان وما اوتیتم من شیء اغا چې درکولې شي تاسو ته شیء نو دا فلتا الحیات دنیا دا سکه د ژوند دنیا وزینتها او نمایش دا غیر و ما عند الله خیر و اوقا او هغه چې په نزد الله دی غوړه دی اوقا او مشا افلا تاخیرون تاسو ولې عقل نه کار نه اخلئ افمن وعدنا وا سوچ وعده کړی موږ هغه سره وعده خستانو په هو دې لا کې مخامخیدون کې دا وعده سره کما متانا پشان دا چا چې موږ فیدا ور کړی هغه له فیدا جون د دنیا ثم هو بیا بده پرز قیامت کې من محذرین د حاضر کړو شو عذاب کې و یوم یاد کاول ینادیم جواز وک الله دیتا فیقول هو الله ان شرکای سجو بر خدار زما هغه چې تاسو په ګمان کاو د خلاصي نو گویا کسان حق علیهم ثابت شوی دا په دیوانه وینا اې د موږ ربا اولا الذین دا کسان دی او وینا چې موږ گمراه کړو او وینا هم گمراه کړو موږ دی لرا کما هغه وینا د وجه دا نه چې موږ خپل گمراه تبرأنا الیکا منګه جدایو جدایو من الیک تا ته د دینا ما کانو نوري خاص من ته عبادت کوونکی ډډه مو نه خنه وې ډډه مو ډډه مو نه خنه ډډه مو ځو سکنه وسم نه مالې دې خصم کینه توجه سره وقیل دو وبویل شي دو بل شرکا کوم مدرګاران تاسو فدهم دې بچی کیږي تا فلم یستجیب لهم نو جواب ونکړي دیتا جواب او نکي هغه دی ته ور او العذاب او ویني عذاب لره لو انهم كانوا يهتدون که چرته دی لار مندره کاش کدی وی لار مون خدا کاش کدی لار مون دل یوم ینادیم پاور چواز وو ک الله دیت وو الله ما ذا عجبتم المرسلین سجواب ور کړو تاسو انبیا او تا فعمیت علیهم الانباء نو ګډوډ بشی په دی باندې خبرونه یوم اذن پدا ورس کنو فهم دی ولایت تسالون تپوز نشو کولای یو بلنا ارچا سود چې توبه او کلو ایمان وروړه عمل وکنه فاسا قریب ایکونا چې شید لار د کامیابونه ربک یخلق ما شاء رب سا پیدا کوي هغه چې خوږي یو اختار چون کوي ما کان لهم الخيرها نشته دې مخلوق له اختیار سبحان الله پاک دی الله وتعالى لوی دی دا نه چې پر خدا کې دا الله سره وربک یعلم ما تکن صدورهم رب ستا پویږي پاسه چې پټې دي سینې او هغه چې ښکارا کوي الله چې دی لا اله الا هو نشته بل حاجت پر کول والا به دی الله نه له الحمد فی الاولى والاخره الله لا استعین ده دنیا او آخرت کې وله الحكم خاص الله الاختیار د فیصله دی ویلې ترجون او خاص الله تبارک تاسو واپس کولې شي وایا پیغمبر ارایتم خبر را کوي ماته ان جعل الله علیکم الليل سرمدن کو ګرځي الله پتا سبحان شپه سرمدن همیشه الی یوم القیامه تر تر قیامت منسوخ دی له حاجت روا غیر الله به د الله نه یاتی کوم چې راز دبو کی تاسو به زیان پرانا افلا تسمعون تاسو ولنا اوردا قران قلوا پیغمبر ارایتم خبر را کوي ماته ان جعل الله علیکم النهار کچرته وګرځي الله پتا سبحان را سرمدن همیشه الى يوم القيامه تر رس تر قیامت من سوق د الهون حاجت روا غیر الله په غیر د الله نه یاتی کوم شرات لو کی تاسو به لیلن د شپې تسکنون چوچېږي تاسو په پای کې افلا تبصرون تاسو ولې نوی نه د شپې دا دلایل ومر رحمت یو باز د مهربان ته از الله نه جعل لكم الليل غرذول تاسو د فارش پاون نهار او د فارش سکون او آرام کوي پای کې رو بابا سو موږ د امت نه یو غوان فقلنا او بو موږ هاتو برهانکم روړې دلیل په خپل مدرګارانو فعلمو ان الحق لله نو پوهه بشری چې بشک بلنا حق الله لرضی و سلانهم او رب بشر دینه هغه چې دی جوړ کړو د الله سره بشک قارون کانو من قوم موسی د قوم د موسی علی السلام نه فبغ علیهم نجات او کفاره وابتغي اولټوا فيما فعمل کې آتا کلا او چې درکړې تا تعالی کور د آخرت ولا تنس نصيبك من الدنيا مې د واخ په لسه د دنیا نو حسن کما صلی الله علیه احسان کواله کسان چې احسان کړي الله تعالی سره ولا تبغي الفساد في الارض ملټوا فساد پزمکه کې بشک الله مين نه کې د زیات فساد کوم کو سرا قالانوی انما قارو انما اوتیتو بشکرا کړي شوی ما ته دا مال علی علم سره د پوهې زما سره دا زما پوهه او پرې د کلام ما ته را کړي شوی او لم یعلم ولدین پوی ان الله بشک الله قد هلک من قبله تاکه هلاک کړی الله په خاد د نه د پیړونه او سوچ هغه سخت رودنه په قوت کې وا اکثر جماعیات په جمع کولو د مال ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس بنه شي کولې د مجرمینو نه په بار د جرمونو دا غي کې چې دا کار دی ولې کړي فخرج على قومه في زينته روته د خپل قوم باندې خپل سره د خپل قوم روته د خپل قوم باندې في زينته خپل خاص او زینت کې ډېر خاص سره روته ده قال الذين نبيا كسانو يريدون چې داغه اراده و د ژوند دنیا یا لیت لنا افسوس موږ لرا چې را کړې شوی موږ ته مثل ما اوتی قارون په شان دا چور کړې شوی قارون ته انه بشک دا قارون لذو حظ نظیم خامخاوند برخلوې دی وقال الذين وایا کسانو تل علم چور کړې شو او تعلم دی ویلکم ورک شي تباشي ثواب الله خير لمن امن بدل دا الله غره د پردا چا چې مان وروړ او عمل وکنه ولا یلقاها الا صابرون او نو دې د بدل غستونکو نه واصبح الذين تمن او ګرځیدا کسان چې هغه تمنا کړو مکانو په مرتبه رضا بل امس بیگا پرون یقولون وای دی وی کا آی افسوس ان الله بشک الله یبسط الرزق فراح کې رزق چاله چې خو رجی د خپل بندګانو تنګي لولا امن الله علينا کچته احسان نه وکړ الله فمن غمان الله خسف بنا موږ به منډري وي پزمکا په شان د قارون الله موږ سره لوی احسانو دا ډیر مال خنره سره پزمکا الله دن نبی ها وای کا های افسوس انه شان دا دې نه کامیابی کی کافران تلک دار الاخره دا دې کور د اخرت نجعلها کرزو موږ دې لپاره د پاره دا کسانو لا یریدون چې دا غیر اراده نه علوون سره کشي پزمکا کې او نه د فساد ان الذي بشکا بادشاہ فرض عليك القران چې فرض کړی په تابانه قران لرا تو کلا مادن خامخا واپس کوونګي تعالی را اله مادن زید واپس کیدو تا تب واپس کی قلو آیا پیغمبر ربی رب زما لم خپوی من پاچا چا چرا سرو کو بل هدا په هدایت ومن پاچا چوی هغه گمراه کار کی وما كنت ترجو او نویت امید ستانو ایو القاش در بکری شي تا ته کتاب الا رحمت من ربک مگر دا مهرباني وا طرف طرف ستانه فلا تکونن نو مکه غتو زهیر للکافرین معاون د فرض کافرانو ولا يسدنك عن آيات الله اواز نه لتعالی را باندې نه کی تعالی را د آیاتونو د الله نه بعد اذ انزلت الیک فزاغنا چراولې کې شتا ته قران ودعو الى ربک را غواړه خلق کتاب د خپل رب ته ولا تکونن من المشرکین مکه غتل مشرکین نه ولا تدعو مع الله اله اخر مرا مدر کوا صدا الله نه مدرګار بل لا اله الا هو نشتره بل حاجت پر کول والا غیر دی الله نه کل شین ار یو شی حالکون هلاکی دن کې دی الا وجهو مگر ذات الله ونه هلاکی له الحكم خاص الله له اختیار فیصله دی ویلې ترجو او خاد الله تبا تاسو واپس کولې شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص سورته عنکبوت کې ابتلاء علی المؤمنین درې امتحانونه وخت امتحان کیفیت امتحان اخر کې وسوسه د شیطان اول امتحان به د نفس به آرام غواړي چې آرام وکا خوب کوا دا دومره درسونه ستړي والي دا به سوک کوي دا هډیر ځان کار دی نه تکلیف مشقت برداشت کا څنګه چې سکولي او کالجی یا د یونیورسيټي یا لګ ټول شپه د جمی کې دغه سناستي دغه سناستي امتحان نو برداشت کوي او انجنیر او ډاکټر جوړیږي دا غي د فارم مهنت کوي څنګه مشقت برداشت کوي البته دغه مخ یو بل شعر روان دي او دویم نا کار مور او پلار به ایمان به منه کوي د توحید نه د مسلې د دین نه وای که ارسه کوي هماله براکه ولا تو تو اس مور او پلار باندې منه او دیم دریمه نا کار پیو د نا کار ولاده طرف نه چې نا کار شنو صبر سره کوي او په دې وخت باندې واقعا د چا ذکر کوي ابراهيم عليه السلام چې همیشه به دا مسله بیانې او په نوح عليه السلام او په ابتلا باندې واقعا د حضرت ابراهيم عليه السلام چې ورته به غورځي او لومبه رسي بدل خپل را نسی ورته ورته به گزاري الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروف په مراد خپل سره احسب الناس او خیال او ګمان کوي خلک یو تر کو چې په بخودي شي دی اي یقولو دی وجنه چوي دی آمنا من ایمان لري او هم او دی بلا یفتنون فتنه کې ونه ګردول شي ولقد فتن الذين فتاكي امتحان کړو موږ په کسانو من قبلهم چې مخکې دینو ولا يعلمن الله الذين خما احکار کوي الله آ کسان صدقو چې رښتینی دي ولا يعلمن الكاذبين خامها کار کوي دروغجن ام حسب الذين خيال ګمان کې کسان چې عمل نه کوي سيئات بد ايس بيكونا چې مخکې بشري زمنګ نه بچ بشي سا ما يحكمون ډېر بد هغه چې کومه فیصله کوي دی من کان يرجو هغه څوک چې امید لري لقاء الله د پیشي د الله فإن اجر الله الات بشکنه ته د الله خامخالات مونږ دی او سميع عليم او دا الله اوریدلو والو پوهه بادشاہ دی ومن جاهد هغه چا چې جهاد وکړ فانما یجاهدون بشکا فضل بدل جهاد دې په اړه د خپل نفس ته چا چې کوشش وکړو خوبونه پرې خودو خپل بدن له راحت ورنکو تکلیفي بدن لور ته لګورا تکلیف برداشت کین پیسې ګټي په غرمه دا چې ولاري په نور ولاري ګرځي په مارکیټونو کې او پیسې راغونډي کار کسب کوي څنګه مشقت برداشت کوي نو پیسې ګټي او ته خوبونه نه پاسېږم سار نه پاسېږي دی وخت نه پاسېږي ته خوبونه لري کار ودایو نو فانما یجاهد لنفسه بشکا فائدہ د کوشش د پاره د خپل ځان دا اے کوشش مو کو الله بدن سبا خسته علما جوړ کی د دین کار بدن الله والي او کوشش مو لګا دا څه به ګرځي ته کله کوشش کړې دې ساندا ول ول ته ولاړ او شي ته څنګه مات لارو له ارسه مهیا کړی مو سیک اوس افسوس کې ارمان کې اوس وخت دی اوس ته پوښتنه کوي زه مو سو کوم اوس کیږي نه دې ته مې ما کوشش مو کو بچو مهنت وکاو انده کا څه پکې ده کوي ته څنګه مات ولاړ د ده ورور وایي، های چې اوس څه وکړم چې علم مې کړی، زما په دې ګاډو څه کول؟ کله یو خوا د شپې کله بل خوا د شپې نه خو باندې کوم څه دا غړي د نور دغه څه باندې کېږي کوم خامغه بدل به ورکوم موږ دې دا خيستا غاچ دې کوم عمل کوي او سه انسان به والد حسنا وګوره دا څه مهنت کوي د شپې د پاده چې یو بل مقام را روان دي چې ما ته غل الله خيسته کوي دنیا مې الله خيسته کوي سفاره کې په دې رندو سره ګوره تاسو کې پوش ها دا څنګه ووس والذین آمنو والذین انسان وصیت کړي موږ انسان ته بی والده په مور او پلار دا سره حسنا د هیګړې مور او پلار سره به احسان کې خو چې مور او پلار د بچی سره احسان کوي کنه نه اهل ډیر دین سبا بچی سره به احسان نه کوي حدیث کې راځي لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا هلته د پلار حق مخکې کړی دی چې په خپل بچی به څه کوي رحم به کوي چې رحم کوي فین جا هدا کا که کوشش کوي دا ګور وخت صاحب هغه غریب سره وای دا خو د قران او سنت سره موږ لپټه شو نو خدای ست چې موږ باندې بدلون نیولې ونی کیږي دا څه ده کنه وان جا حدا کتبو جنو کا وان جا حدا کا کوشش کړه مور خپل په تا دې په اړه چې بر خدا پیدا کړي ما صدا چې نیوی تا د پاره باغې باندې پوهه فلا تطيعهما دا د مور یو دی نو ممنا تاسو ممنه تاسو د دواړو الی امر جو کوم خاص ما ته واپس کېدو تاسو د فون به کوم بما کنتم تعملون خبر وکم تاسو الله وې اے پلارانو پاکانو چې تاسو کوم عمل کوي د خپل بچو سره چې مسلې نه بندې د دین د کار نه منکه چې شابه والذین آمنوا آکسان چې مان وروړو مصیبتونه برداشت کړه وامل الله دې متاسان کی وامل الصالحات امن نکینه لندخلنهم فی الصالحین خامها دنبو کوم دې را په جماعت د نیکانو کې ومن الناس دې صورت کې سخت امتحان نه دي نفس سره امتحان برداشت کولم سخت دی مور او پلار سره برداشت کول سخت دی او د ناکار پیرو مولا سره برداشت کول سخت دی بعض د خلکو نه سود چوای په خلیا مننا بالله من ایمان اورې په الله فیضا او زیه فی الله چې کله هغه تکلیف ورکې شي فی الله په دین د الله کې نو جعل کړ دې دې فتنه تنا تکلیف د خلکو کا عذاب الله په شان د عذاب د الله ولا ان جاء نصر من ربک کچر تراشی امداد طرف در افسان الله یقولن نو خامخوای بده انا كنا معكم بشک موږ سره تاسو نه یو او الیس الله باعلم بما فی صدور العالمین آیا نه الله خو یا پاغه چې په سینو د مخلوق کړي ولا يعلمن الله الذين امنوا خامخ کارکی الله کسان چې ایمان وروړي ولا يعلمن المنافقين خامخ کارکی الله منافقان خلقو ته وقال الذين كفروا وایا کسان چې کفر کړل الذين کسانو ته امنو چې مان وروړي اتبعوا سبيلنا چې تابع شي زموږ د لارو چارو ولنحمل خطاياكم اے یو دغه مال وروړه ولنحمل خطاياكم خامخا پورته وکوم ګناهونه تاسو وما هم او نه دې دې به حاملین پورته کوونکی پورته کیدونکی من پورته کوونکی د ګناهونو د خلکو من شین سشي اے ستا ګنا ستا پلا نشي پورته کوله ستا ګنا ستا پل نشي پورته کوله ستا ګنا ز نشم پورته کوله خپل ګنا دې پتا ده وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون بشکدا در وجن به هزار ګنا زما پغاړه پتا دا وليحملن اسقالهم خامها پورته وګړي خپل بوجونو لرا د ګناهونو واسقالا او بوجونا ما اسقالهم سره د بوجونو خپل بوجونا د نورو گمراه کولو سره د بوجونو د ګناهونو خپلونا یو د خپل ګناه چې ګناه کړي ساده او بل هغه بوجونا چې خلک گمراه کړي دي سره د مسلې بیان کړي لکه دا ولا يسالن يوم القيامه او خامخا ته پوسټ کولې شي په ورځ د قیامت کې دا کارونو چې د یفترون جوړې د الله سره چې څه دې جوړ کړي ته پوسټ بدل کولې شي ته پوسټ بکیږي د مشرکین او روافض او د بدعتانو نه ولقد ارسلنا نوحا فتاکي لګلې ما نوح عليه السلام خپل قوم ته فلبس فيهم وخت رکړې نوح عليه السلام په خپل قوم کې الف سنه تنزل کالا الا 50 عام مگر 50 نه فاخذهم الطوفان نو دل طوفان هم ظالمون دی ظالمان انځه ګور چا چې ظلم کړي دي نو په عذاب نیولې دیو جن حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام اتقوا دعوت المظلوم تاسو ځان بخره دعا د مظلومانو نه لکه مظلوم سره ظلم کیږي او هغه د خپل ظلم تپوس کوي دا داغه حق دی نو الله وی داغه حق پورا کول کوم زه داغه حق زه پورا کوم او حق داغه دا دی چې داغه سره ظلم ونشي ځکه ته مظلوم د دعا نه ظالم د مظلوم دعا نه سو کوي چې ځانو ساتي چې دلته خلک وي ته بیمار که ته خوشاله که خپای او د لاسو تر کې ځان لارې په خپل مصیبت باندې اخته کا پان جینا او الله دې پیخته کینو پان جینا او اصحاب السفینه خلاص کما غل را او اصحاب السفینه او کشته والا وجعلناها آتا للعالمین سو شدت وي غلط نسبت کوي الله دې هغه په خپل قهر او غضب ونیسي وجعلناها آتا للعالمین او ګرځولې ما دې لرا نخد پاره د مخلوقات په ابراهیم ابرو دنیا زنور کو په ابراهیم آیات کې ابراهیم علیه السلام یاد کې چې د قومي خپل قوم ته اعبد الله توحید من اید الله وتقو یریږي د الله نزالکم خیر لکم دا غره او بهتر دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کو چې تاسو کویږئ انما تعبدون من دون الله اوثانا و ان تکذبو او که دې نسبت درو کې پیغمبر تا ته فقد کذب امم نو تاکي نسبت درو کړو ټول ګو من قبلکم په خواستا سنا او ما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتره پیغمبر باندې مگر رسول کارا علم یرو او علم یرو آیدین ګوري کې فیبدی الله الخلق سرنګ پیدا کوي الله مخلوق لرا به واپس کړي مخلوق لرا ان ذالک بشکدا واپس کړي مخلوق الله ډیر آسان دي وایا پیغمبر سیرو او ګرځي فل ارض پزمکه کې سیر سیر ګر سیر سیر سیر ګر څه خلاص وي سیرو ها فانظروا ګوره کیف بدا الخلق سرنګي پیدا کړ الله مخلوق لرا ثم الله دې پر خمل نه ثم الله بیا الله ينشئ النشأة الاخره بیا الله پیدا کی په پیدای بلکې سم سره ان الله على كل شيء قدير ګرځئ چکرې ولګوي سیرو غاړو کې چاپېره ګرځئ ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هیڅ دې قدرت والا پرد پتاو غاړي کې بناس يعذب من يشاء ويرحم من يشاء عذاب ورکیا چاته چغوږي شي عذاب او رحم کوي پا چا چغوږي شي رحم ومنځ الله رحم سوچ ظلم کوي الله عذاب ورکړي ظالمان عذاب پکار راکنه چې ختم شي وایلې تقلبو نو خاد الله تبارک تاسو واپس کولې شي وما انتم بمعجزین او نبه تاسو بمجلسیدون کی د الله نه فل ارض پزمکه کی ولا فی السماین بر اسمانو کی اے نبر اخلاص دې شو نخکتا اے ظالم ته به د اخلاص شمه نبر او نخکتا الله وی وما لکم من دون الله کله دنیا کی مولا در کی نو مزه کوا چرچه کوا وما لکم من دون الله من ولی ولا نذیر فرعون مزه کړی وی انا دی و ګورو مورګه فارغ مو فارغه اولائک نو دا کسان یې سونه امید شي مې رحمت دې ما دې مهربان بانتیا نو اولائک او دا کسان لهم دې عذاب ندیم عذاب درناک فما کان جواب قوم هی نو جواب د قوم د چا ابراهیم علی السلام مگر دا قالو چوي ما دا خو آسان کار اقتلوه ووجنئ تاسو ابراهیم علیه السلام لرا او حرقوه یا وسوځو یا غلرا او لومبه د وجلو سوځولو اراده به ایمان چا کړو ابراهیم علیه السلام پلار آزر او بادشاہ پلار له دشمنی فانجاه الله من النار خلاص کاغل الله دورنا څنګه دورنا خلاص کوو ته ورغول ورته ورغول نو بیا څنګه ورنه خلاص کړو د سوزولو د اورنا اورته گزار کو اغی خو الله د سوزولو نه خلاص نوایا پانجا الله نخلاص کاغل الله د سوزولو د اورنا ونه خلاص نه کوته گزار کو ان فی ذلک ذات سمین لکم ورو ما ار حرف یادای قران سره مینه ده ان فی ذلک ها تاسو دې سره مینه ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقین پدې کې ساز مشان نخری د پاره دا قوم چې یقین کې وقال وی ابراهیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون الله اوثان او شروع ماشاء الله ابراهیم علیہ السلام نو بیا په ورځ د قیامت کې انکار وکړي بعض تاسو په بعضو ویلعن بعضکم بعضا لعنت بلیږي باز تاسو په بازو و ماواکم النار او تاسو له ور او مالکم من ناصرین او نبوی تاسو د پاره سوکم دادی فآمنا له لوط او پکار ما فآمنا له لوط نو تصدیق کړو دا غد خبره د ابراهیم علی السلام د خبره لوط علی السلام وقال انی بشک ذ مهاجر ذ مهاجر ما منګم مهاجر یو تابلی مهاجر دے چاختر سره پریدی د کورنا دالوی مهاجر دے له هو په دې مرز منډه وي وګوره اختر کې بار سفر بار کور ته ځم انی مهاجرون الی ربی زلال رسول چلو چلو سپور وی نو بلا سبقونه یاد کړی وی مهنت بم کړی وی او سم قران نه ختم کړی سبقونه بم ویلو ډیر زونه هم ذکر انی مهاجرون الی ربی انه هو العزیز الحکیم او کدام نو یاد کړی نو ګورا ا حدیث مستاق به ګرځیدلی لکه بخاری کی راځي ها لغدوه فی سبیل الله او روحه فی سبیل خیر من الدنیا وما فیها یو سحر ایو بیگا د الله په لار کې د الله د دین د پاره تیرول خیر من الدنیا ته دې ټولي دنیا او چې دنیا کې سدي دا غنه بهتر دي هغه بهترواله هم پر خود منډيواله چل انه هو العزيز الحكيم بشکد الله دې زور او حکمت والا ووهبنا له اسحاق ويعقوب باخمن در اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام وجعلنا في ذريته او ګردو من قولا دای کې پیغمبر لرا ول کتاب او کتاب لرا الله دې دنیا اخرت کې ستاسو اي اسکار آسان کا واجعلنا فی ذریته النبوه او ګرځول موږ په اولاد دای کی پیغمبر راول کتاب او کتاب فاتیناه الانجیل فاتینا او ورکلو موږ غدا اجر دا په دنیا په دنیا کې و انه فی الاخرته لمن الصالحین او یقینا دی به په آخرت کې خامخا دسنه تسهیل معنا کړی و دسنه د جنتیانو نا صالحین من المعل جنہ ا د جنتیانو نا الله دې زموږ نصیب کړي و انه فی الاخرته خود کند زوی سو خو بوې سو کول غواړي کنه دنیا کې لږ مهنت وکړه مزه به کې ټول عمر د پاره خاور کې پریوزي مزه به یې التبه مزه یو ځل خو باسه موږ زوی ډیر وخت لري یو ځل بزو کنه بزو معنی کنه معنی زی به کنه بزو نو بیا ول مهنت نه کوي ولې کورته منډه وي بیا خدا زما کور دې کنه ګور لازم ګور یو کور دې بل ګور دماغ وګړه واشه منډه دا وګوره دا څه پرې خو دي دې ګور دا وجه نه زوی مزه وای خاجي وانه زم د اخر سوچ کوي خاجي وانه فی الاخرته لمن الصالحین او یقینا دې به په اخرت کې سره لمن الصالحین د نیکانو نه په جنت کې جنتیانو نه ولوط یاد کړه لوط علیہ السلام اس قال یاد کړه چې ویل قومي خپل قوم ته انکم بشکتا ذلتا تون فاجا خامخا راتل کوي به حیا تما سبقکم بها من احد مخکواله نه کړي تاسو نه پدې پدې کار من احد هیڅ د مخلوق والونه لکان بد فعلی نه دا چانه دا کړی دا کم قوم کې شروع شوی و لوط علیہ السلام دا ګیره خریل ادا لکان بس دا بل چانه و د دې قوم شروع ان انکم یقینا تاسو لا تاسو نو جل خامخا راتل کوي الکانو تا تخرجال یاد څوک راتلل کوي راتلل کوي نه داس داس صحیح مطلب دا چې دا شي کوله کوا خامخا تاسو راتل کوي سړو ته خو پاینده کې سګرځي سړی ګرځي ځکه تعبیر په سړو سره وکړه وتقطعون السبيل ذ خیال کوي وتقطعون السبيل او پر کوي تاسو لارې د نسل ایا پر کوي تاسو لارې مسافر به لټل فتاتو نافی نادیکم المنکر خیال پکې وګورئ فما کان جواب او زمون پښتانو خو اړه اړه خدا خیر ته نقصان ونه ذکر دا خو یو نه خو دې خو نه بیا دې ژوند ډیر ګران او هغه آزاد دی فما کان جواب قومي نو جواب د قوم دغه الا ان قالو مگر وای اتنا راتو کوم ته فعذاب الله ان كنت من الصادقين کچری ته درشتینو نه نحن من اعلم خبوی من پاچا فیها چې په دې کلی کې دي د نیکانو نه لننجی ینه خامخا خلاصو من اغلرا خلاصول خود دې کانه خلاصول د چا کار دی الله معنا دا دا د شیخ صاحب الله دې په رحمتونو ویږي دا څه کار کړي چې موږ ته صحیح کار پرې هو دې لا ننجینه خامخا پریدو من اغلرا د عذابنا نخسمانه انا بشک منګه منزلون علی اهل هذه القريه را لګون کیو په اهل د دې کلی باندې عذاب من السماء د برنا بما كانوا يفسقون په سبب دا چې دوی نه فرمان ولقد ترکنا منا آیاتن تاخیر پر خو موږ د دیوا خینا نخخ کارا د فرض قوم چې هغه کن کار اخلي ویلا مدینا لګلو موږ مدین ته یو د شعیب علی السلام ویلو یا قوم عبد الله زما قوم عبد الله بندګیرو کې د الله یو غنی الله لرا ورجو یوم الاخر او امید لرئ د هغه ورځې د آخرت، ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مه ګرځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. فکذبوه نو دی نسبت د دروغ وکړ هغه ته، فاخذتهم الرجفه نو ونیو دوی لره زلزلې، فاصبحو نو وګرځېدی فی دارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړمخي په ډونګو پراته. ومنهم من خسفنا بعض هغه څوک چې ما نو منګه پزمکا ومنهم من اغرقنا بعض دینا څوک چې غرق منګه وما کان الله نو صلی الله جاته کو چې د خلک تبا کړي نه نه نه نه نو ما کان الله ليظلمهم نه دی الله چې جاته او کې پاغي ولکن قانون فسهم یظلمون لیکن دای په خپل ځان سوګه جاته او کو د ګناهونو په وجا د ظلم په وجا دوی ظالمانو